د دې نه وروسته دریم بحث درته شروع کوم دریم بحث په تفسیر کې درته شروع کوم ما درته ویلي چې یو د قران د لپاره تعریف غرض او موضوع ده او بل د تفسیر د لپاره تعریف او غرض او موضوع ده یو معنا لغوي یو معنا اصطلاحي دریم د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق څلورم موضوع پنځم غرض او غایه او شپږم ما به الاستمداد وم حکم او اخر کې مرتبه د علم التفسیر په علم التفسیر کې دا یو څو مباحث ذکر اول چې د معنا لغوي ګوره معنا لغوي د تفسیر چې دی تفسیر صيغه د مصدر ده د باب د تفعیل نه د فسر نه تفسیر جوړ شوی دی په معنا د کشف امام راغب اصفهاني رحمه الله فرمایي چې په کومه صيغه کې فا سین او را راغلي ماده د فا او د سین او د راوي نو پغې کې د کشف معنا پرته د عالم حالات پکې منکشف کیږي او د خلکو اخلاق پکې منکشف کیږي کور کې د چا اخلاق پته نه لګیږي خو چې کمره کې در سره طالب ډیر شي مسافر شي نو بیا تا ته پته لګیږي چې دا خوش اخلاق دی او بد اخلاق دی درنګ چې په سفر رواني نو د عالم حالات درته منکشف نو عرض مې دا چې تفسیر د فسر نه دی او فسر په معنا د کشف سره دی او په هر ځای کې چې د فا او د سین او د را ماده راشي هلته به د کشف معنا پکې پرته لکه والصبح اذا اسفر دارنګه سفر تم سفر د دې وجه نه وای چې په دې کې احوال العالم او اخلاق الناس دا منکشف کیږي امام راغب دام فرمایلی دی دا کتاب د مفردات القرآن باغی کې لیکلي چې فسر تفسیر د فسر نه دی دا فسر د سفر نه مخلوق دی په اصل کې سفر سفر نه فسر جوړ او د فسر نه تفسیر مشتق نو تفسیر جوړ شوی دی د فسر نه او فسر مخلوق دی په اصل کې څه شی دی سفر دی خو د سفر او د فسر د دې دوړو په مابین کې وای فرق دی سفر دا د کشف الاعیان لپاره مستعملي سفر او فسر د کشف المعانی لپاره مستعملي نو په تفسیر کې به کشف المعانی داسې مختصری چې زده کړئ شي تفسیر د فسر نه ده او فسر مقلوب ده په اصل کې سفر سفر کې کشف الاعیان او فسر کې کشف المعانی او د دې نه تفسیر جوړ شوی دی په تفسیر کې کشف المعانی دا د تفسیر معنا لوګل او په اصطلاح کې د تفسیر لپاره مخکې خو به موږ زیات تعریفونه ذکر کول مختلف تعریفونه الاتقان فی علوم القرآن د علامه سیوطي رحمه الله یو بهترین کتاب دی او غیر متناهي ډیر زیات تعریفونه د تفسیر لپاره پکې ذکر کړي خو ګورئ د اعتماد وړ تعریفونه پکې دوه دي قابل اعتماد تعریفونه دوه دي صرف دا دوه باندې به اکتفا چې تاسو ته پکې فائدہ ورسیږي نور چې ډیر پکې ذکر کو به فائدې وي په دې ټول تعریفاتو کې د اعتماد والا تعریفات د تفسیر د لپاره دوه دي یو د جمهور علماو ده او بل د علامه تفتزانی رحمه الله ده دا دوه په دې ټول تعریفاتو کې بهترین تعریف دي د جمهور علماو تعریف د تفسیر د پاره دا دی چې علم باصول يعرف بها معالي كلام الله على حسب الطاقه البشريه دا د جمهور علماو تعریف علم التفسیر چې د علم باصول دا یو علم دی په قواعدو يعرف بها معاني كلام الله دا الله دا کلام معناګانې ور باندې پیژندل شي على حسب الطاقه البشريه هو العلم الباحث دا داسې علم دی چې بحث کوونکی دی عن اصول کلام الله د اصول د کلام الله نه من حيث الدلاله على المراد دا دوه پکې بهترین تعریف یو د جمهور او بل د علامه تبتزانی رحمه الله ددې نه وروسته د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق درته ذکر کوم د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق شته او کنه موضوع او غرض درته وروسته ذکر کوم اول د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق شته او کنه الاتقان فی علوم القرآن کې علامه سیوطی رحمه الله په دې کې مختلف اقوال ذکر کړي خو مشهور قولونه درته زه پکې ذکر کوم د اعتماد والا قولونه هغه پکې څلور دي د اعتماد وړ قابل اعتماد اقوال پکې څلور دي یو قول د ابو عبیده ده ابو عبیده رحمه الله فرمایي چې د دې ډول په مابین کې ترابط پدې خو پوه ابو عبیده رحمه الله فرمایي چې د دې دوړو په مابین کې ترادف دی لیکن بیا په الاتقان فی علوم القرآن کې حبیب النسابوری دا یو لوی عالم دی هغه ور باندې رد کړی دی هغه فرمایي قد نبغ فی زماننا مفسرون لو سئلوا عن معنى التفسير والتاويل والفرق بينهما ما اهتدوا اليه قد نبغ فی زماننا مفسرون زمون په زمانہ کې داسې مفسرین پیدا شوي دي لو سئلوا عن معنى التفسير والتاويل کدا تفسیر او د تاویل د دې دوړو په باره کې ترنه تاسو کې والفرق بينهما او د دې دوړو د فرق په مابین کې ترنه تاسو کې مهددو الیه دا فرق هم درته نشي کولای نو ابو حبیب النسابوری هغه پی رد کړی نو ګور یو قول پکې دا شو چې د دې دوړو په مابین کې تراجم دا د ابو عبیده قول دی لیکن حبیب النسابوری پی رد کړی چې قد نبغ فی زماننا مفسرون لو سئلوا عن معنى التفسير والتاويل ما کوي دا صحیح قول نه دی دویم قول پکې د امام راغب رحمه الله امام راغب یو ښه تفسیر لیکلی دی مفردات القرآن هغه پکې دوه فرقونه ذکر کړي اول فرق پکې دا کړی دی چې تفسیر د تفسیر استعمال په الفاظ او په مفردات او د تعویل استعمال په معانی او جملو کې د کومې تشریح تعلق چې د الفاظو سره او یا د مفرداتو سره دې ته تفسیر وایي او د کومې تشریح تعلق چې د معنی او د جملو سره دې ته تاویل یو فرق دا کړی او دویم فرق امام راغب رحمه الله دا ذکر کړی دی چې تفسیر عام دی په کتب الهیو کې مستعملي او په کتب غیر الهیو کې مستعملي او تاویل عبارت دی د ترجیح احد المحتملات ترجیح احد المحتملات لکه ګوره زه تاسو ته مثال ذکر کوم الله پاک فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم تاسو په کتابونو کې وایي چې دلایل په څلور قسمه دي اول هغه دلیل دی چې قطعي الثبوت او قطعي الدلاله دویم هغه دلیل دی چې ځونی او ثبوت او ځونی او دلالت دریم هغه دلیل دی چې قطعی او ثبوت او ځونی او دلالت څلورم هغه دلیل دی چې ځونی او ثبوت او قطعی او دلالت ګور په یو کې دواړه قطعی قطعی او ثبوت او قطعی او دلالت په بل کې دواړه ځونی دي ځونی او ثبوت او ځونی او دلالت دریم او څلورم کی اختلاف دی ځونی الثبوت قطعی الدلاله یا قطعی الثبوت او ځونی الدلاله نو چې کوم دلیل قطعی الثبوت او قطعی الدلاله دی دا په جانب د امر کې فرضیت راولي په جانب د نهي کې حرمت راولي کوم دلیل چې ځونی او ثبوت او ځونی او دلالت دي هغه په جانب د امر کې سنیت او استحباب راولي او په جانب د نهي کې کراهت تنزیهي راولي چې ځونی او ثبوت او ځونی او دلالت او دا دریم او څلورم چې ځونی او ثبوت او قطعی او دلالت یا قطعی او ثبوت او ځونی او دلالت دا په جانب د امر کې وجوب راوړي یا سنت مؤکد والے راوړي او په جانب د نهي کې کراهت تحریمی راوړي بهر تقدیر تفسیر دی ته وایي چې دا معنا په دې معنا باندې د آیات کریمه قطعی او دلالت قطعی او ثبوت خو ټول آیاتونه لکه ګوره یو آیات کریمه ده الله پاک فرمای اطیع الله دا قطعی ثبوت هم ده قطعی او دلالت هم ده اطیع الله صيغه د امر ده کنه فرضیت راولي اطیع الله د الله پیروي وکړي نو د الله پیروي فرض ده اطیع الله قطعی ثبوت هم ده قطعی او دلالت هم ده اوس د دې نه چې د الله معنا مرادوي دې ته تفصیل وایي دارنګه اطیعوا الله اطیعوا الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته مرادوي دا آیات کریمه قطعی او ثبوت هم دی قطعی او دلالت هم دی ثبوت خو د ټولو آیاتونو قطعی دی خو دا دلالت هم قطعی دی نو دلته په جانب د امر کې فرضیت راغلی د الله پیروي فرض ده رسول الله پیروي فرض ده منکر ترې نه کافر دی وروسته الله پاک فرمایي و اول الامر منکم و اول الامر منکم د دې اوس عبد الله ابن عباس او حضرت جابر رضی الله عنهما هغه فرمایي چې اول الامر منکم د دې معنا د مجتهدین او فقها حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د اول الامر منکم د دې معنا د حاکمان امیران او حاکمان نو اولی الامر منکم قطعی ثبوت دی کنه خو قطعی الدلالت نه دی کتا په دې دوړو کې هر معنا واخیسته نو دوه معناګانې احتمال پکې راغلي مجتهدین لکه حضرت جابر او عبد الله بن عباس یې چې مراد دی او یا حکام لکه حضرت ابو هريره سره چې مراد دی که حکام دی واخیستم دا تاویل دی او که مجتهدین دی واخیستم دا تاویل دی نو ترجیح احد المحتملات دې ته ویل شي تاویل نو ګور امام ابو منصور ماتریدی رحمه الله دغه معنا په ذکر کړی دا چې په قطعي طریقه باندې د الله د مراد تعین د ته تفسیر وایي او ترجیح احد المحتملات د ته تعین اطیع الله او اطیع الرسول دلته الله او رسول مراد ول تفسیر او اول الامر منکم دلته اوس مجتهد مراد ول تعین او بعض علما فرمایي چې تفسیر چې ما يتعلق بالروايه تفسیر دې ته وایي چې تعلق د روایت سره لکه د قران تفسیر په آیاتونو باندې د قران د یو آیات تفسیر په بل آیات د قران د یو آیات تفسیر په حدیث د قران د آیات تفسیر په قول د صحابي ما يتعلق بالروايه دې ته تفسیر وایي او ما يتعلق بالدرايه دې ته تاویل وایي دا څلور فرقه مې درته د تاویل او د تفسیر په مابین د تفسیر تعریفونه خو زده کړئ او دا غینه وروسته د تفسیر او د تعویل په مابین کې دا څلور فرقه قابل اعتماد فرقونه دي چې علماء ذکر کړي نور ما سره لیکل شوی تقریبا 15 فرقه ما 15 فرقه د الاتقان نه را نقل کړي او دا څلور د اعتماد وړ فرقونه په دې ټولو کې به د ابو منصور ماتوریدی رحمه الله دغه تفسیر ته د فرق ته علما ډیره ترجیح ورکړې ده چې قطعي طریقه باندې د الله د مراد ته عند ته تفسیر وایي او ترجیح احد المحتملات دې ته ترجیح موضوع د علم التفسیر الآيات القرآنية من حيث فهم المعاني الآیات القرآنیه من حیث فهم المعانی آیات قرآنیه من حیث فهم المعانی لدی حیثیت نه چې د دې په معناګانو باندې سړی ځان کوي او غرض چې الفوز بسعاده الدارین د دارین د دنیا او آخرت مراد ده نو په دنیا کې د علم التفسیر په وجه کامیابی دا ده چې تا ته به د الله اوامر او نواهی معلوم شي د اوامرو امتثال به وکړي او د نواهیو نه به اجتناب وکړي دا په دنیا کې کامیابي شو او په آخرت کې کامیابي دا ده چې جنت ته داخل شي او د جهنم نه نجات پیدا کړي الفوز بسعاده الدارین دا د علم التفسیر لپاره غرض او غایه ما به الاستمداد یعنی هغه علوم چې دا غوی نه په فن د تفسیر کې کومک اخیستل ما به الاستمداد هغه ګوره څلور دی علی الترتیب د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه حدیث ور باندې دلالت کوي حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږلو نو ورته وی فرمایل بما تقضي یا معاذ چې الته یمن ته لاړ شي په څه به فیصله کوي هغه ویل اول به کتاب الله خف ان لم تجد ان لم تجد فشرط باندې بیا به سنت رسول الله بیا فإن لم تجد لئن لم تجد په شرط باندې بیا اجتهد دی راځي او اجماع په ډیرو احادیث کې ذکر شوی دی نو په هر تقدیر دغه ترتیب دی اول کتاب الله دی ما به الاستمداس اول کتاب الله دی علما فرمای ان القرآن يفسر بعضه بعضا قران کریم چې دی دا یو د بل تفسیر کوي د قران یو آیات د بل آیات لپاره تفسیر واقع نو اول کتاب الله دې په ما به استمداد او دویم په ما به استمداد کې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم امام شافعی رحمه الله فرمایي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه عن القرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په څه شي باندې حکم کړی څومره احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دي دا د قرآن نه راغلي نو ټول احادیث د قرآن د پاره تشریح دویم ما به استمداد سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم ما به الاستمداد چې دی آثار الصحابه والتابعین د صحابه او د تابعینو آثار دي بیا په دې آثارو کې بم د اعلم آثار مقدم کوي لکه د خلفای اربعو آثار به د نور صحابو نه مقدم بیا به د عبادله اربعو آثار د نور نه مقدم نو بل ما به استمداد چې ده هغه آثار الصحابه والتابعین که په دې یو کې هم درته تفسیر ملاو نه شو د یو آیات تفسیر په کتاب الله کې ملاو نه شو په سنت رسول الله کې ملاو نه شو په آثار الصحابه او التابعین کې ملاو نه شو نو په دې شرط چې په علم تجدید شي نو بیا به څلورم ځای ته ځي چې د عربي النسل فصحاو د هغوی کلام نو څلورم ما به الاستمداد د عربي النسل فصحاو کلام عربي او نسل فصحا او بلغا چې کوم دي دا وی په کلام باندې به استمداد کوي او دا وی د کلام مطابق به د قران تفسیر کوي نو ما به استمداد د علم التفسیر لپاره دا کوو حکم د علم التفسیر لپاره دا تاسو چې اوس علم التفسیر تناسب تاسو فرض کار کړی دی که واجب کار کړی دی که سنت کار کړی دی که مستحب کار کړی دی ګوره په ټولو کتب سماویو باندې اجمالی ایمان دا فرض عین دی د ادم علیه السلام نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره صحیفې او څومره کتابونه الله پاک نازل کړي دي په دې ټولو کتب سماویو باندې اجمالی ایمان څه شی دی فرض عین یعنی موږ داسې وایو چې د الله په ټولو آسماني کتابونو زموږ ایمان دی په ټولو آسماني کتابونو اجمالي ایمان څه شی دی فرض عین دی اجمالي ایمان ورباندې په قران کریم باندې اجمالي ایمان فرض عین او تفصیلی ایمان کې فرض کفایه د دې وجه دا چې تفصیلی ایمان تفصیلی علم بعض خلق راولی بعض مؤمنان نو تفصیلی ایمان هم د بعض خلق نو خلاصه دا چې په ټولو آسماني کتابونو باندې اجمالی ایمان فرض کیفایي دی په قران باندې په ټولو آسماني کتابونو باندې اجمالی ایمان فرض عین په قران کریم باندې شاباس اجمالی ایمان فرض عین او تفصیلی ایمان فرض کفایه دی وجه دا ده چې تفصیلی ایمان تفصیلی علم غواړي او تفصیلی علم ټول دنیا نشي کولای بلکې بعضی انسانان یې پکې کوي نو چې بعضی انسانان یې کوي که ټوله دنیا یې شروع کړي نو ذرایع د معاش او د معاد به معطل شي لہذا تفصیلی ایمان ډېر فرض کفایي دی نو دا تاسو چې اوس تفصیل ته ناست تاسو کوم عبادت کوئ فرض کفایي او د علم التفسیر معلوم دا د ټول معلوماتو حجت دی ځکه چې د علم التفسیر معلوم چې دی هغه کلام الهی دی مراد د کلام الهی یو کلام الهی دی بل معنا مراد د کلام الهی د علم التفسیر معلوم معنا مراد د کلام الهی او معنا مراد د کلام الهی چې دا د ټولو معلوماتو نه اوچت دي د دې وجه نه د علم التفسیر مرتبه د ټولو علومو نه اوچت حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي د یؤت الحکمت من یشاء د دې په تفسیر کې فرمایي یؤت الحکمت چې حکمت څه ته وایي وایي معرفت الناسخ والمنسوخ والحلال والحرام یعنی علم التفسیر یؤتی الحکمت د حکمت نه علم التفسیر مراد ده نو مرتبه د علم التفسیر دا ده چې دا د ټول علوم نه اوچته ده ځکه شرافت د علم چې وي دا په اعتبار د شرافت د معلوم سره او د علم التفسیر معلوم څه شی ده معنا مراد د کلام الهی او معنا مراد د کلام الهی دا د ټول نه اوچته دي د دې وجه نه دا د ټول نه اوچته دارنګ شرافش د علم دا په اعتبار د شدت الاحتیاج سره څومره چې یو علم ته ضرورت زیات دومره د هغې شرافت زیات او څومره چې قرآن ته ضرورت دی دومره بل علم ته ضرورت دی دا نور علوم عالي دي دپاره د قرآن اخیری خبره درته ذکر کوم په تفسیر کې ما يحتاجه التفسیر علم التفسیر څه ته ضرورت دی یعنی د مفسر د لپاره شرایط څه نن سبا خو دا فتنې چې په دنیا کې خوريږي وجه دا ده چې په مفسر کې شرایط نه دي مرغلي او مفسر کی چې د علم التفسیر شرایط مرعی شي بیا په دنیا کې فتنې نه جوړي نو ما يحتاج للتفسیر د مفسر د لپاره اول شرط دا دی چې دی به د علم اللغت عالم په مفردات د لغت وګوي ځکه د علم اللغت په وجه باندې د مفرداتو د الفاظو د قرآن تشریح راځي امام مجاهد رحمه الله فرمایي من لم يكن عالما بلغات العرب لا يحل له التفسير من لم يكن عالما بلغات العرب څوک چې په لغاتو د عربو نه خبر لا يحل له التفسير دا غل لپاره د قران تفسیر نه دی جایز چې هغه مفسر د لپاره د قران اول ورته علم اللغت په دې خو پوه دا هاشمي مدرسه کې باړه کې ما دا شرایط ذکر کول دا خو عندي شرایط دي چې په قران کې د ځان نه خبر نشي کولای دا علامه سیوطي سیب لیکلي دي په الاتقان کې علوم القرآن کې نو یو پنځپیری مولا او میر سمیع الحق نومېدو دا زموږ د مدرسې مخې ته تېرېدو خپلې ترجمې ته او چې دا شرایط په کې مرعي نه شي نو د همده یو شاګرد دی ملا یونس نومېږي مرکې خېلو کې هلته ترجمه کوله نو د صورت هغه د حج په بیان کې راځي رجالا وعلى كل ضامر ياتينا ياتون من كل داس آيات كريمه رازي رجالا معنا دا پیاده هغه رجالا سړي رازي امام مجاهد رحمه الله دا د عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی تابعی دی دویمه طبقه د مفسرینو کې راځي نو هغه فرمایي من لم يكن عالما بلغات العرب لا يحل له التفسير څوک چې په لغاتو د عربو باندې عالم نه وي هغه لپاره تفسیر نه دی حلال دویم علم النحو ان الله بريء من المشركين ورسوله کې صحیح معنا راځي نو دویم ورته علم النحو ضروري دریم ورته علم المعاني والبيان والبديع دا ډیر ضروري دی تاسو به ان شاء الله اوس تفسیر کې تاسو وګورئ چې قران کریم د قران تفسیر څومره دي ته ضرورت لري علم المعاني والبيان والبديع دا د قران اعجاز تاسو ذهن کې کېږي او څلورم چې ده تعین مبهم و تبیین مجمل تعین د مبهمات قران کریم کې چې کوم مبهمات دي د دې په تعیناتو به ته پوهیږي و تبیین مجمل چې کوم مجملات دي د هغې په بیانولو به پوهیږي و سبب نزول و نسخ شان نزولونه به دې زده او منسوخ او ناسخ آیاتونه به درته پکې معلوم وي دا ټول د علم الحدیث نه زده کیږي تعین مبهمن په علم الحدیث راځي تبین مجملن په علم الحدیث راځي سبب نزول و نسخ دا په علم الحدیث راځي خلاصه دا چې په څلورمه مرتبه کې علم الحدیث ته ځي ګور اول علم اللغت دویم علم النحو دریم علم المعانی والبیان والبدیع او څلورم چې دی علم الحدیث علم الحدیث ته ولې ضرورت دی د مبهمات او تعین په علم الحدیث راځي د مجملات او بیان په علم الحدیث راځي شان نزولونه د علم الحدیث نه ته معلومونه شي ناسخ او منسوخ د علم الحدیث نه ته معلومونه شي پنځم چې د اصول فقه په اصول فقه کې به ته دا زده کوي چې دا آیات مجمل دی دا بل ورته بیان دی دا آیات عام دی دا خاص دی دا مطلق دی دا مقید دی نو دا اطلاقات او تقییدات او عمومات او خصوصات دا په اصول فقه باندې زده کیږي نو پنځم شرط ورته اصول فقه دی علم د اصول فقه او شپږم شرط ورته علم الکلام ده علم الکلام چې دی نه زده نو الرحمن علی العرش استوا معنا به دا کوي چې الله په عرش باندې د پاسه ناست نو علم الکلام به دې زده ما يجوز على الله وما يجب له دا په علم الکلام باندې زده چې علم الکلام دی نه زده نو کله به ځان نه پکې مجسمه جوړ او وما علم القراءه علم القراءه په دې باندې کیفیت النطق بالقران د قران کریم کیفیت د نو تقدی کې اکثر علما چې دي زما په شمول باندې لدین عاجز دي علم القراءات نزد کوي منطق خزد کوي نحو صرف د ارز خزد کوي په علم القراءات نزد کوي کیفیت النطق بالقران په دې باندې نه پوهیږي په دې کې لوی نقصان جوړیږي نو دا و شرط دي علامه سیوطی رحمه الله ذکر کړی دی په الاتقان فی علوم القرآن آداب المفسر د مفسر آداب د طالب او د استاد آداب صحت الاعتقاد اول شرط چې دی صحت الاعتقاد خپل عقیده صحیح کول د بدعاتو نه د خپل عقیده صفا کول یعنی د بدعتي مولا سره تفسیر کول د طالبانو د پاره نه دی پکار صحت الاعتقاد شرط مفسر د پاره دا دی چې عقیده وي صحیح اکثره طالبان داسې وایي چې زه د دې پنځپیری سره ترجمه وکړم په ترجمه کې خو څه نقصان نشته د دې وابي سره ترجمه وکړم په دې کې خو څه نقصان نشته بعضې قمقلان لا به پکې دا وایي چې یاره په قرآن باندې پنځپیریان ښه پوهېږي یا پکې وابیان ښه پوهېږي هغوی په کنځلو صرف ښه پوهېږي قران کریم کی په غلطو تحریفاتو باندې خبرې د طاهر مولا تفسیر خو به موریدلې الحمدلله رب العالمین دا ویو الرحمن د دوا الرحیم درې مالک یوم الدین رب العالمین دا پنځه صفات چې د الله ذکر کیږي وای د دې نه جوړ شو پنځه نو ګوري ورونو اول چې د صحت الاعتقاد اول شرط صحت د اعتقاد نه بدعتي مولا سره به تفسیر نه کوي ډاکټر سه کوئی لیکل اوس پرون سباري بل ته بدعتي تاسو د لپاره اسانه معیار ده بدعتي هغه چاته وایي چې تعریف نه ده بدعتي چاته وایي چې تعریف نه ده او بیا هم تعریف نه لري هندوستان ته چې کله انګریزان راغلل د دې نه پنځه منټه مخکینی تاریخ دی تاریخ د کتاب نه جوړیږي د مسجد نه جوړیږي د مدرسې نه جوړیږي د شیخ الحدیث نه جوړیږي د رسالو نه جوړیږي او د بادشاهانو نه جوړیږي نو د وابیانو چې کله هندستان ته انګریزان راغلل د دې نه پنځه منټه مخکې یو وابي بادشاه د ځمکې په سر نه دی تېر یو واپی شیخ الحدیث د ځمکې په سر نه دی تیر شوی ترې نوم یې څوک ماته پیش کړي چې کوم شیخ الحدیث و هندوستان ته د انګریزانو د دورې نه مخکینی کوم شیخ الحدیث واپی غیر مقلد یو بادشاه نه و د ځمکې په سر یو شیخ الحدیث نه و د ځمکې په سر په یو مسجد هم نه و لیکلي چې مسجد اهل حدیث په یوه مدرسه یې نه لیکلي چې مدرسه اهل حدیث یو دوه پاڼې رساله هم داسې په د ځمکې په سر نه وه چې د هغې مصنف د هغې لیکلو کې غیر مقلد کړی شوی نو هندوستان ته چې انګریزان راغلو تقریبا د دې تاریخ یو سلو پنځه دېرش کاله کېږي یو سلو څلوېښت کاله کېږي یعنې د وابیانو تاریخ یو سلو څلوېښت کاله دی یو سلو څلوېښت کاله یو سلو څلوېښت کاله کېږي چې په مساجدو لیکل کېږي مسجد اهل حدیث په مدرسه لیکل کیږي مدرسه اهل حدیث او دارنګي د شیخ الحدیثانو په باره کې راځي چې دا شیخ الحدیث اهل حدیث دی او ابي د غیر مختلف او د دین وروسته بیا د دوی رسالې چاپ شوې دي چې کتابونه هم چاپ شوي مصنفین چې دي تقراری غیر مختلف دي نو چې تاریخ نه لري هم دې ته بدعتي وایي د پنځپیرانو تاریخ په داغې نه وروسته عنایت الله شاه بخاری دا په پنجاب کې یو مولا تیر شوی عنایت الله شاه بخاری او دا د تقریبا داسې یو پنځوس شپېته کاله کېږي د دې نه مخکې د ځمکې په سر یو پنجپیریم عنایت الله شاه بخاري همدارنګه بریلویان راواله نو عرض مې دا و چې بدعتیان دغه دي بریلویان بدعتیان دي وابیان بدعتیان دي پنجپیریان بدعتیان دي د دوی سره تفسیر نه دی پکار اول شرط د علم التفسیر لپاره د مفسر لپاره د آدابو د مفسر کې صحت الاعتقاد مولانا غرغشتو صاحب چې دی دا د ټولو استاد دی د شاه منصور بابا استاد د مفتی فرید صاحب رحمه الله استاد د پنځپیر صاحب هم استاد د مولانا طاهر صاحب دا هم استاد او خپل د مولانا غرغشتو صاحب وصیت نامه ده هغه وصیت نامه ته په غرغشتو کې دا په خپل کور کې دا غي د هغه نه چاپی کې مولانا ابراهیم صاحب چاپوله دا غزوې ده هغه کې دا وصیت نامه کړې ده چې د پنځپیرانو سره تفصیل وکړي د هغه خپل وصیت نه دی د خپل شاګرد په باره کې وایي چې دا ما عاق کړی دی د ده سره تفسیر مه کوئ د صحیح العقیده سړي سره تفسیر مولانا غرغښتو صاحب د ټولو استاد نو اول ورته صحت الاعتقاد دویم لزوم سنت الدین د داسې چا سره تفسیر کوي چې د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقو پوره پابند لزوم سنت الدين او دریم د داسې چا سره تفسیر کوي چې ان يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه چې زیات اعتمادي په تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالاحاديث او تفسیر القرآن بالاثار باندې لکه تفسیر ابن کثیر چې په کومه طریقه تفسیر ذکر کړی ټول تفسیر اکثریت چې دی د پیغمبر علی السلام او د صحابه او د تابعین په اقوال دی نو بل شرط پکې دا دی چې ان یکون اعتماده علی النقل عن النبي صلی الله علیه وسلم وعن اصحابه او بل شرط پکې دا دی چې ويجتنب المحدثات دا داسې چا سره تفسیر پکار دی یجتنب المحدثات چې د بدعات نه ځان سره نو دا اخیری خبره وا په آداب د مفسر کې ما د ذکر کړه د دین ورسته نور بحث پکې کوو که نن اوله ورځ وه نن به بس صحیح څو بجې وایي سهار کې شروع کوو اووه بجې راتلی شئ اته بجې